حدیث نمبر دے شپارسم په دې حدیث کې رب العزت د خپل بندا د توبې نه د توبې انتظار کوي چې خپل بنده و ماته توبه کلو باسي سمانا چې چا د ورځې ګناهونه کړی دي نو پاغه بیا اخر کې پخیمانه شوی دی بیا د شپې د هغه صوباسي توبه وباسي د شپې عالم دی تعجب کوي جالي الله تعالی له جالا ما دغه په ګناه باندې منی سا ما نړۍ نقصان شو او چا چې د شپې ګناهونه کړی دي نو هغه د رزه الله تعالی له مونږ کوي نفل کوي او د الله نه سوال کوي چې الله ما ته معافي وکا ها خورول دادي ها چې د کم طرف باندې نور ډوبېږي چې کله د نور د ډوبېدو د طرف نه نور د وخته ده توبه ختم شو بیا بیا توبه نه قبليږي ښا اگر که انسان ژوند دی وي د الله تعالی حدلال د خورولو او انتظار کولو مقصد دا دی چې الله دا ګناهونه ختمي ها ګناهونه ختمي او توبه ول معاف کوي خو کده توبه وکړه الله دې موږ له توبې توفیق نصیب کړي چې موږ هر وخت الله ته په سجده یو او د الله نه د مغفرت دعاګانې غواړو حددي حدیث محدثین بیان کوي چې د الله تعالی د لا د خورولو مقصد سره چې ان الله یبسطو یده باللیل یده بالنهار لکه څنګه چې موږ د الله نه سسیز غواړو نو په دعا کې او تلاش چتو یو فقیر د مالدار نسوالی نو لاس ورته اونیسی دغه شان رب العزت په خپل شان سرا د خپل بنده توبه وشترو ته انتظار کوي چې زما دا بنده بکلا ما ته توبه باسي ها کاغش پوي او کاغذ وي لکه یو فقیر عجز دی یو معتبر ته ولال له نو لاسو چتای کنو چته دی پینځه د پي خوراکا لاسو ته ونی سي ځان عاجز کی او مخ نوار کی بشنوار کی خلنوار کی ځکه پدې کې هغه ته فایده را پیسې بو د ملاوي شي د لاس د خورولو مقصد امام نووي رحم الله لن ذکر کړی چې الله لاس خوار کړی دی ها چې د الله تعالی د لاس خورول نه مراد د توبه قبلول دي چې الله دا انسان توبه قبلې او پلا سره زکه تعبیر وکړه چې عربو بکله یو سیز خوخاو ناغه ته به لاس مخکې کو او که یو شی به بدګان نو لاس به تینا ورستو کو نو د دې وجنا لاس یاد کو او اکثر ها چې سوره د ګناهونو بیان او د عذابونو قران کوي نو نسبت چاته کوي لاسا چې زه تعالی دا سزا در کوم بما قدمت ایدیکم په سبب د لاسونو تاسو چې دا عمل کړو په لاسو دې نو ځکه نسبت هغه ته وکړه ها د دې حدیث یو دا فائدہ ده وتا چې د الله تعالی په خپل بندګانو سره خصوصي انعام کوي چې سره د ګناهونو اداغه توبه معاف کوي بل دا د توبې د قبولیت څخه خاص وخت نشته لري هر وخت چې د توبه قبلې او د توبه وباسي د الله دروازې کلاو دي او داغه توبه الله قبلې کاغش پيو کاغذ وي بل دا بندل دا په کار چې توبه کله ها وباسي نو پاغه توبه او کلو کې دي تاخير نه راولي تیزی دی گئی چې کله ته غلط کارو شو فورا دی وجالي الله ته په سجده شي چې الله ما ته معافي وکا به شیطان دوکا کلمه پوه نشوما ډېر نقصان مې وکړ الله نو مقصد دې حدیث دار دانه چې الله الله سوار کړی دی او دا الله الله ستا پیشتا سترګشتا ځان لا الله ثابتای خو زموږ د لاسونه نه دي ا لننظر دې په الله او جزو وګورما کیف تعملون څنګه عمل کوي په الله هم قتل کوي خو زموږ د قتل نه کوي الله نیول کوي خو زموږ د پلاسونو نیول نه کوي الله ذلګه حتا یذع الجبار قدمه قدم خپل کیږي نو الله ځان له قدمم ثابت یو خو مونږ ته پته نه چې قدم یې څنګه دی زمونږ د خپو غوندې خپین دي زمونږ د لاسونو غوندې لاسونه نه دي او زمونږ د سترګو غوندې سترګې نه دي او نور او د شپې او د ورځې د لاس خورولو مقصد د رب العزت دا دی چې انسان ما ته سو اخلاص چت کې کشپوي او کرزوي او نو زه دا توبه سکوما قبل ما مقصد دا دی لازم خو تر هغه وخت پورې قبلې چې سو پورې نور د مغرب د طرف نه راختل نه دی کله چې د مغرب د طرف نور راخاره شو نو الله بداغه توبه قبول کی پاغه الله و مې ربانیو کی پاغه رواه مسلم نقل کړي دی له مسلم شریف ګورا مسلم شریف کې او نور محدثین د دې بیان کې چې د قیامت د راتلو لغټه دوه نخې دي ا نبی علیہ السلام د قیامت سنخ موږ ته خودلی دي چې محدثین او علما اغه ته داغه نه تعبیر کوي په اشراط الساعه سره په شرطونو او په نخود قیامت سره خو یو قسم نخ د قیامت ولی ولی دي او یو قسم نخ د قیامت هغه عظیم شان لوی لوی دي ولی نخی د قیامت دادی لکه زلزله راتلل دول سننا زیاته دل دارنګ د زنا زیاتواله اوګدی اوګدی غټه غټه بنگلې جوړول دا دا سه علامی دي چې حدیثو کې د دې بیان راغره خدا وړي علامی او دا نخکاره دي کنه دي زنا عام شوی دا الک افلانی دی کې الک مړ کولی بای خزه عمله کا زنا کول زنا خو عام دنن الا ماشا ډول سننا وګورا جمعهتون ته خالی نشو مکه به چیرته ډانسونو اوس په موبایل کې وې لکه مال هغه ټول واچوا چې هغه د غانو نو چې جمعات کې موږ ته ولالي نو رنگ پیدا شي نو هغه ډول سرنای هغه بجایوي ډول سرنا خو نه نام شوی دی زلزلې عامې شوې دي کله ډېرې او کله کمې کم چې کم یاش کې یو زل راځي کله ډېره زلزلې عامې دي ډول سننا زیات دي زنا عام شوې ده دا رنګ لوی لوی بنگلې دا هغه غریب نه غریب عجز لکه حدیث د مشکات کې مرাজি بخاری او مسلم هغه رواج ذکر کړي اره عائشہ یتطاولون فی البنیان هغه ګډي سرون کې خپیابلا او سرتور سر هغه وګدي وګدي بنگلې جوړي بیا چتونه بخېجې په بار رواني دا د قیامت دراتو یو لوی نخي او دا مونږ ټول ولید دا ښکار دي خلکو ته بل قسم د قیامت یو لوی لوی نخي دي لوی نخه د قیامت دراتو یو یاجوج او ماجوج راتللی هغه مفسدان قومونه دام ښکار دي نن د مغربي ملکونو حالت وګوره دا غینه خلق راپورته شوه دي د مسلمانانو په ملکونو عالم دي یو په یو شکل کې فسادونه کوي دام د یاجوج او ماجوج اولاد دي دارنګ دجال ښکار کېدل د عیسی علی صلوات و سلام راتلل را کوزیدل ها لوی یو کغټی دی خو نخي دا کار شوی دی یو پاغلو یو نخو کې دا دا چنور با د مشرق فزه د مغرب د طرف نه راخیږي لکه نن د مشرق نه نور راخیږي او یو لوی نه خدا دا چې کله نور د مغرب نه راوخته دا نو دا د قیامت یو لوی نه خدا اگر کداغه نرست انسان ژوندۍ بیا او توبه باسي دا توبه په بیا نه قبليږي یا ساتل پکار نو دی وجنا توبه کې تاخير پکار دی تاخير نه دی پکار توبه کې څه پکار ده جلتی پکار ده کله د نه کار غلط شو استغفار او معافي غوښتل فورا د الله نه غوښتل پکار دی چې الله همغه ته معافي وکا او علامه نووي چې کله عذاب شروع شي نو بیا توبه نه قبليږي دریم مرګ راغلی نه دی او مرګ علامات موجود دي خو چې کله انسان باندې مرګ راغی لکه فرعون بې ایمان باندې چې کله مرګ راغلی او عذاب نو به چغي وباسي نو دا یو سو وختونو کې او بل په قیامت کې بیا توبه نه قبليږي ها نو دی وجنه ډېر تلوار پکار ده ان الله عز وجل لا يقبل توبه العبد ما لم يغرغر بشک الله قبل توبه د بندا سو پوره چپاغه غټي ده حسن کدن نوی رواه ترمذی نقل کړي دلته ترمذی شریفه ترمذی شریف دا روایت دا